بسم الله الرحمن الرحیم دا وری ملګری نشته ها دا څنګه ارمه بسم الله الرحمن الرحیم باب فی المجاهدتی باب دې په بیان د مجاهدی کی کوشش کول محنت کول عبادت کی علم کی عمل کی حلال رزق کی پر سوال د دین زمون کی نو خامخا مون بپرانو زدی تخپل لاری یعنی لاری د جنت او یقینا الله یعنی د الله امداد او نصرت مع الجمال مفسرین خامخا د نیکانو سره دی دارنګي علم کی مهنت کوي نو لارې په مونږ د علم پرانس عمل کې مهنت کوي عمل او سمون اسانو نو من خیر سنی کیم چې کړي وقال تعالی ما تنفقوا من خیر فإن الله بي عليم والآيات في الباب كثيرة معلومة فدي باب کې ډېر آیاتونه دي هغه معلوم دي وایا حدیثونه وروړه تبرير الله من عاد مو آیا کنه ولا کنه من عاد مو آیا کنه عالم تو بینی محارب الله زول خبر رکم چې زما سره جنگ دی استعاذنی روی بالنون وبالباء استعاذ بی او استعاذنی ټول راغلی ما نه طلب د پناه کوي څه مطلب ما ته وی چې مال پناهي راکاو استعاذ بی په ما سره طلب د پناه کې د سنارواونه دې باندې پیش دره قانون مراغله او به مراغله دا یو خو حدیث حدیث قدسی دی دویم دا چې د الله د دوستانو سره دشمنی نو دا د الله رب العزت سره د جنگ اعلان دی او معلومه شولا چې د الله اولیاء د الله دوستان نه تنگول اذیت او ترکه تکلیف ورکه بغض کای نو ګره الله وای چې زما سره د جنگ اعلان دی د چا چې الله ذمہواری هغه تاسو ته د حل کې راشي چا چې سحر منځ کړي د الله په ذمہواری کې شو څوک چې د الله په ذمہواری کې شو څوک د الله د پسې څوک ګرځي نو الله تعالی ورې هغه پریدي نو او الله چې څوک طلب کوي نو راګیری وي او بیا جهنم ته ورځي او څوک چې نه کوي نو د الله تعالی سره هیڅ ذمہواری نشته دا الله بندا ولی تکلیف ورکړي دا الله اولیاء چې دې کنه هغه خو دشمنانو ته تکلیف نه ورکړي سمې وي دشمنانو ته څه نه ورکړي تکلیف نه ورکړي بابا وی وځي کی شنیدم اوریدلی مې کې مردان رائے خدا چې د الله د لارې والا دلی دشمناهم نکردن لسان دا د دشمن زلهم نه ازارې تراب کې میسر شود کی مقام تا تب دا مقام دا ولایت دا بچت حاصل شي کې بعد و ستانت خلاف است جنگ د خپل دوستانو سره خلاف دی خپل دوستانو سره دی جنگ دی خپل میاس کې تروانی صاحب د بل سره د دین اغا تا ته دا مقام کم ځای حاصل شي دا الله دوستان هغه دشمنانو ته هم سره ویل ها بس ما معاف کړ دی الله تعالی او دا معلومه شولا چې الله ته نزدېکت په فرض سره حاصلول فرض او واجب در نه پاتې نشي ها ورسره نوافل فقیم الله تعالی ته انسان نږدې کیږي پاتې شه د الله تعالی صفات دل تراله یا خو بس تعویل مکه او ظاهر حمل کا والله اعلم علماء تعویل کړي دي دا مطلب دا دی چې زه د غوږ شم یعنی د غوږ بغیر زما د تابعدارۍ نه په بل څه کې نه استعمالي زر د لاس شم د لاس بغیر زما د تابعدارۍ نه بل څه کې نه استعمالي زر د پیشم د خپې بغیر زما د تابعدارۍ نه بل څه کې نه استعمالي لکلام دی خستا فکر لري نو تاسو لګبل حدیث اوایي نبي ابا حدیث قدسی شو تقریب ورلو کله چې نږدې شي بنده ماته نږدې کېږي شبر یولی تقربت الی با ذراعا ذات الذراع دي ته وره دی ګټو سنواله تر دې لیچې پورې دا ذراع دی و اذا تقرب الی ذراعا تقربت الی باع نه تبع دی دو لاسونو ترمنځ را پاتې نه دا خبره ان کلام دا بعد هذا لاسونه چې لازم نه واذا اتاني يمشي کله چې دې ما ترازي او يمشي دې روان دي نو اته تو هر ولا زول په منډه راځي مقصد دا دی چې دې ما ته عبادت کې او لیش را رضی شي نو زما ثواب د تګز ذراع رضی کې شرعي ګز او چې دې عبادت کې ما ته شرعي ګز را رضی شي زما رحمتونه دتا هغه چې دنا هغه ضعف مقدار کې چې دنا ورنږدې کیږي چې دې ما ته په تابعدارای باندې راځي دا مکلف نه دي مکلف پریان دي کې انسانان دي او چې مکلفي بالغ شي دې تشبیه ورکړه د تاجر سره چا سره تاجر تاجر په یې ګره د تاجر سره رأس المال د دې مکلف سره رأس المال دی ارا سلمان سره صحت ارا سلمان سره اوسګارتیا اوس هغه تاجر راولګي د او د خپل رأس المال چې دنه دا سین ته وګورځو دې بغټو کی داسې چې دا مکلف راولګي نو دا خپل رأس المال چې صحت او فراغ دی دی په بې ځای ځایونو کې ولګاو د صحت نه فایده وانه غوښته فراتیا نه فایده وانه غوښته نو لکه رأس المال چې ځان له ختم وکړو نو ګټه مونږ کی لکه څنګه چې هغه تاجر رأس المال ختم کیږي ګټه ځان څنګه وایي کوي باندې څنګه کوي مقصد دا دی چې صحت او فراغت نه फायदा غوښتل غواړي خیره کن ای فلان غنیمت شمار عمر زا پیش تر کې بانګ براید فلان مان نیکی کوا عمر غنیمت شمار چې دیر مخ کې مخ کې خلک وای چې فلانه عمر شو د سیکنډیستنی تک تک وړي کسی زمګانا د ژوند په اونه دي د تبي گزار د صبر گزار نه کوي او غافل تجھے د څنګه راځي غافل تجھے کړي حالت دې دیتا ہے منادی پسی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی اس کیوں نہ عمر دے اتو لگا دا چې ډېر په بعض علما وایي وی دا عمر نه دی دې مثال چې دن دا غووري دی وورا که چې پیدا واه څخه د کې نه غاځي ویل کی ویل کیږي نو بالکل دا دی او تاسو اوس تعلیم مطالب ولا تعلیم مطالب کې وایي چې څوک په ځل خبرې ستا په مخ کې کوي غیبت کوي د ستا د وخت غلاګر دی دا وخت دی دا وخت د غلا کوي او یې دې څه لګي ته چې په خپل ځس خپه کیږي چې دا نه څو غلا نه کوي په دې وخت ولې نه خپه کیږي دا نه څو غلا نه اوس نو وایي بسم الله الرحمن الرحيم الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل پاسې د بعد شپې نه حتا تتفطر قدمه تر دې پورې چې د قدمونه به چې دنه او چاودل فقلت لو ما تویل ما تسنو هذا یا رسول الله تاسو ولې دوره تکلیف کوي او قد غفر الله لك ما تقدم الله پیغمبران په ځان قیاس نکړي دا الله پیغمبر په ځان قیاس نکړي چیرې موږ ګناونه کو جوړ داوم د څه ګناونه نه نه ذکرانی کلی لأن الانبیاء معصومون من الكبائر بالاجماع او هغه صغیر چې پای کې رضالتی هغه نوم چې دین هغه دغه وی لکه معصوم دي ها چې کوم کې رضالت نه بیکارتوب نه کې به علماء اقوال شته دي خدرا جمهور علما قول دا دی چې دا یې نه معصوم دي نه دغه چې انبیا معصوم دي دین مراد خلاف اولا کا اور ندی ګوره کوم کار ندی قال نبی اسلام افلا احب ان اكون عبدا شکورا ولی زدا نه کوم چې زدا الله تعالی شکر گزار بنده شمه یعنی مقصد دا چې په دې خوشاله ګم وقاص سبا وټول ته عبارت وها وای جواب کله به چې لس اخرنه شپې د رمضان داخل شي احیا الليل طول شپه وای چې نن اگر نه ولا وای قضا آل من راویښ شو جد مهنت ته کو شد المیزرا لنګ به ټیټ کو مراد ته نسلی والمراد العصر الاواخر من شهر رمضان المؤمن القوی مؤمن چې هغه قوی دی مجاهده کوي کوشش کوي احب الى الله من المؤمن الضعيف زما دي کې هو احب دی دا وړي چې ها احب الى الله دا هم ته الله تعالی ته د مؤمن ضعيف نه وفي كل خير خير فاريو کې دی مطلب دا دی یو هغه مؤمن دی چې هغه نیک اعمالو کې مهنت کوي بل مؤمن دی خو نیک اعمالو کې ډېر مهنت نه کوي نو خیر په دوه کې دی خدای یو الله ته ډېر خوښ دی دا بل الله ته ډېر خوښ دی یعنی احرص علی ما ينفعك حرص کا اوقات چې تعالی فائدہ درکې واستعن بالله الله سره مدد وغواړه ولا تعجز ځان نه عاجز کوه ان صابك شيء کتا ته مصیبت ورځي فلا تقل لو اني فعلت كان كذا کما پلان کې کار کړو نو دسی به وي دسی به وي ولكن قل قدر الله الله دا لیکل کړی او ما شاء فعل الله چې سو غواړي نو بس هغه کیږي فعل پیش دې کنه هغه کوي فإن لو دا لو لو چې تکه نو تفتح عمل الشیطان دا د شیطان عمل سمه نو وسوسه یا د په ذهن کې وسوسه چې تفسیر نه دي منکر کې خرابې دي بس وای دا الله تعالی لیکلی دا یعنی څه خبره ده مثبت کړه حجبت النار بالشهوات پر کړی شوی د اور په زغختن کو سيزونه سمانا دا ټي وي وي سي ار رشوتي ډیش بوش ټول شيزونه دا چې دلته کې لاندې غوړي څه دي اور دي جهنم دي او حب حجبت الجنه بالمکار جنت پر کړی شوی د پسادر د مصیبتونو دنیا کی تکلیفونه برداشت کی دا تکلیفونه چې برداشت کی کتب غرب جنت اے تشبیه ور کړ دې لکه اے صادر غړېدل دې بار د پاسه کې دو خسته ګلونه دي اته وای چې دا زبردست شی دی وردان نن ګلونه دي وردان یو غرب کا ته ور دې ازا ظاهر لباس مشرف الرحمن من ګوره چې چغدي دې کمټا او چې ظاهر کې تکلیفونه دي تکلیفونه هغه اماشم چې موته یا امه اذری انک علی الحق ظاهر خو اور کتب جنت دا چې د تکلیفونو صادر غوړول شوی دی په جنت باندې دا تکلیفونه برداشت کا زکات ورکا قربانی وکا منځونه وکا روزي او هو هو هو مجاهده او که غرب کته او که د زما غختون کو دي نو پسي الله دې ورجار اوس هم په نشوي ورګي کنه ها حدیث برد ان شاء الله راشي او ځای کې ترمذی شریف کې به حدیث راشي الله تعالی جنت پیدا کې جبريل ته ویلار شه یا الله په بنديانو کې به د سو کوم پات نشو بدل ترازي به په مصیبتونو صادر او غواړو څنګه چلې وی هغه نیکانو په شک کې بیا جهنم ته الله یې ته تاو ګور چې وګ ته بلې دو الله یې سو بوته درای سو پس بد عمل لګي به په دا نو وختن کو دا شیزونه د پاره دې صادر په وغواړو یو سو الله یې نیکانو کې نه راځي راته برای دې ته مسو داو پدې به نشته هم چې روایت باندې وکړ شو پای کې با سبح اسم ربک الاعلى هو نو هغه د ضرورت وږي چې تسبیح خبر ولا سبحان الله سبحان الله دا به کوم وي واذا مر بسؤال اذا سالك عبادي اني فاني قريب سوالونه به الله تعالی نبی موږ کولې شي کار دعاګانې کولې شي واذا مر بتعوذ کله چې د پرای خبر او تعوذ پنای وي غسلا نو دا ټول صورتونه چې کله وې نو روکي وکړه دا مهنت ته اشاره نبی صلی الله علیه وسلم مسخر دی دی آیت دی حدیث کې وشکال دی چې سورته بقره پس خو آل عمران دی نه چې سورته نساء نو بعضی علماء کرام هغه دا ترتیب په مسکی دی رکعاتونو د دې سورتونو شرط نه وایي سورۃ بقره وای ډایرکټ نه سورۃ انعام شروع څوک چې شرط وای نو دا د هغه وخت واقع ده چې لا ترتیب دا نو ورکړی شوی آیا کنا مسلم کی په شرح کې امام نووي رحمت الله علیه دا تشریح کړی دا هم چې څوک وای چې دا ترتیب فرض او واجب نه دی لغوی پر دا دلیل دی چې څوک وای دی نو دا هغه وخت واقع ده چې کوم وخت دا ترتیب الجنت اقرب الى احدكم جنت نزدې دی او تن تاسو ته من شراک ناله د تسبیل چانه د پیزارنا مطلب دا رې چې جنت حاصلول آسان دی هغه دا رې چې نیت صحیح کا تابعداري کارونه وکړه دکتی اورم دا سیده سبانا چه سڑے